ولا بالکیفیت غرض د علامه موصوف د دې عبارت نه ذکر کول د بل صفت سلبی دي چې ولا بالکیفیت یعنی الله تعالی متکیف په یو کیفیت سره نشي کېدلی دا صفت سلبی د واجب الوجود دی چې ولا بالکیفیت دی الله تعالی متکیف په یو کیفیت باندې نه دی یعنی رنگ د الله رنگ سپین سور وغیرہ د کرنګي طعام د کرنګي رایحه او د کرنګي یخ ګرم د کرنګ دنواله وچواله بغیر ذالک دا ټول خبرې چې مما هو من صفات الاجسام چې دا د صفات الاجسام نه دي او توابع المزاج والترکیب ار توابع د مزاج او ترکیب نه دي نو ګوره مدعا کې ده. وایې الله ليس بمتکيف بالکيفيت الله تعالی متکيف په يو کيفيت سره نه دی. الله تعالی متکیف په یو کیفیت سره نه دی دا مدعا په دې مدعا باندې بدلی کیږي نو دا چې وایي لو کان الوا او دا الله تعالی کېدل د دې چې انه جسمون یا مرکبون دا دواړه خو بدیهی یول بطلان خبره ده وجر ملازمه کله تعالی متکیف په یو کیفیت سره شي سور سپین وغیرہ د قرنګ طعام او عبارت ګروپ کپدې متصف شي نو دا خو ټول صفات د اجسام وي نو دا ټول چې په الله تعالی کې راشي خو الله تعالی هم جسم شي دا ټول که په الله کې راشي نو الله هم شي شي جسم دویمه وجره ملازمه هغه دا چې دا کوم طعم دی یا مثلا طعم دی نو دا اله په اشیاو کې راځي چې هغه یو شی د بل شي سره مقاومت کوي او هغه باندې غالب شي څه مطلب یو شی د بل ګرمي ختمه کی او هغه د مکمل یخنی خلقی نو منس کی یو مزاج جوړ شي منس کی یو مزاج جوړ شي نو داغه نرستو هغه شي ته طعام حاصلېږي یا رنگ حاصلې ثابتېږي وغیرہ وغیرہ نو کدا کارونه په الله کې وشي نو مطلب ترکیب براشي په الله کې الله کې وسخي الله متکیف په کیفیت نه من الله نه دران نه رطام نه درایحین او د حرارت او برودت نه او رطوبت او بوست و غیر ذالک نه مما هو من صفات الاجسام ځکه دا کم چې ذکر شو دا ټول صفات د چا دي د اجسام او دا مما هو من صفات الاجسام دار صفات او اجسام ندی او توابع المزاج او دا چې کوم ذکر شو در توابع او د چان دی د مزاج نه دی یعنی دا لون دې کار تام دې کار هر دا توابع او د مزاج او د چان دی د ترکیب نه وي دوه چیزونه خپلو کې مرکب شي یو د بل ګرمي ووایي او بل ته یخني ووایي د هغې نه وروسته بیا پکې څه شی شي مزاج پکې ته راشي په دې باندې یو سوال دی هغه سوال دا دی چې ته وایي دا تابع د مزاج نه دي یعنی شی مرکب شي نو دا رستو بیا دا پته لګی نو سوال دا دی چې اسمان زمنګ سره یو شی او تک شین ښکاری او هیڅ پته نه لګی ګوره شین دی کنه او د یو شینه جوړ لې دې کې خو ترکیب ترکیب نشته دا غي باوجود رنگ ور پورې قائم دی رنگ ور پورې شیشه قائم نو دینه به خبر کې هغه دار چې اسمان دا شین چې مونږ تخکاری دا اسمان نه دا منتهای نظری او انتهای نظری دا دا زمنګ د نظر منتها او انتها دا دا د نظر څه شی دی په دې باندې یو ځم سوال لازم سوال دار چې وګو تا وګوره دا غي خون شته کې نشته او بل یو شي نه جوړي دي د نور چیزونو نه خوندې جوړي نو تما ته چې را توام د توابع او د مزاج نه دی نو د کله د توابع او د مزاج او ترکیب نه دی یو بسیط شی چې وبدي هغه باندې طعم محسوسيږي جواب دا غي طعم نه محسوسيږي اصل کې دا لعاب نه دي دا لعا او دا لاړې دا لاړې د هغه چیزونو سره مکس شي لاندې سړی یو ادراک وکي خدا اصل کې د اوبو نه دا د مخالطت اللعابیه د لعاب تلی دای پته لګي نور د بسیط شي د عام پت نه لګي ولا تمکن فی مکان الله تعالی متمکن پچا کې نه دی په یو مکان کې نه دی الله متمکن پچا کې نه دی په مکان کې نه دی دا بل صفت سلبی دی الله متمکن په یو مکان کې نه دی ولیک الله تعالی متمکن په یو مکان کې شي نو دا ور سره لازم را چې الله و منقسم شي الله بس شي لو کان الواجب متمکنا فی مکان که واجب رجوع چرته متمکن فی مکان شي دو چرته منقم شي بیا به شي شي کنه معلوم بشي ځکه انقسام وای دي ته چا یو هویت هغه ختم شي او نور هویتین شي راشي بیا به داسي شي وجر ملازمه نو د وجر ملازمه د پاره یو څو خبر مولانا نو هغه پیجندل از حد ضروری دی د مقام یو مسله دا پیجندل پکاري چې ماکان چې په مکان کې سو مذاهب دي او سوای او درېمه دا خبره پیژندل پکار دي چې د متمکن کی مکان ا د متحیز پی حیز په منځ کې څه فرق دی یعنی د سی نور خبره پریده د مکان او د حیز په منځ کې څه فرق دی نو موږ چې د مکان او د حیز په منځ کې فرق وکړو نو د تمکن فی مکان متحیز فی حیز به فرق وکړي شي بیا او متحیز اده متمکن بم بیا شي او شي فرق فرق مو شي چې من فرق د چاو د چاو کو د حیز او د اولنا مکان تمکن دی ته وای چی پوزو کی یو بعد په بعد آخر کې تمکن دی توای چې نفوذ کی یو بعد په بعد آخر کې تمکن دی توای چې نفوذ کی یو بعد بعد طول عرض توای او تمکنو کی یو بعد په بعد آخر کی وستا بعد آخر یا متحقق دی پنیز د افلاطونو آیا وهمی دی پنیز د متکلم متکلمینو نو دې ته ویل کېږي چې شی تمکن فی مکان اوس په مکان کې یو درې راځي دا اوله خبره ما وکړه او کدا ما په ثاني مرتبه کې کړې وې نو دا به ډېره غوړه وې چې د اول نه اختلاف ذکر کړی وي په مکان کې نو بیا به دا خبره ذهن ته خراب لې خو بهر حال اوس خو دا چې ما ویلو نو ذکر زه اوس په واضح شم په مکان کې مولانا یو درې رائے دي یو رائے په مکان کې هغه د متکلمینو ده دویم رائے د افلاطون ده او دریم رائے د مشایینو ده مخکې د دینه چې د دې آرا او تفصیلی حواله سره ذکر وشي نو دا خبره په ذهن کې کېده چې دا جسم نه دی جسم دی کې خامخا یو بود بود جسم کې څه شي یو بعد دی یو طول عرض عمق دا پس کی په جسم کې دې کې څه شي یو بود اوس دغه بود د دنوم د بود عرضی دغه طول عرض عمق دي توای بود عارضی او دې ته ویل کېږي جسم تعلیمی هما د دې په وجود باندې تقریبا د ټولو علماء کرام امو اتفاق ده سلفا و خلفا او مثال دار شمع ته تګورا کنه هغه شمع کله د سک پیړه را واخله شمع پرې د کله د سکوا او کله وګداوا او کله غونډاوا او کله بیا را یې کوا کله ګرد شکل کې کله مستطیل شکل کې کله مثلث شکل کې او کله مسدس شکل کې او کله دا را غونډه کا نو ګوره دا پیړه بدلیږي را بدلیږي نو دی پوری یو بوت قائمه په دې جسم کې خامخا دی هغه بوت کله یو رنګ کیږي کله بل رنګ کیږي خو دې خامخا ٹھیک شو دې ته ویل کیږي بوت ځي او د دې دویم نوم دی جسم تعلیمی نو دې ته بعد عرضی هم وایي او دې ته جسم تعلیمی هم وایي دا بعد خو صحیح دی لیکن دلته کې یو بل بعد دی دلته څه شی دی یو بل بعد دی نو هغه بل بعد دا کې دوا راځي دي متکلمین وې بل یو ګورم شته چې هغه وهمی دی وهمی هغه کم بعد دی وهمی او بل بعد هم شته او افلاطو وی یو بل بعد دی او هغه بل بعد وهمی نه دی هغه متحقق الوجود دی متحقق الوجود دی دې انسان داسې غټ حوض دی نو دی حوض باندې چاپیرا دی دیوال احاطه کړی دا د منس کی یو بود دی د منس کی نو دا وب چې راشي نو هغه بود ګیر کی نو یو د دې اوبو خپل بعد دی اوس مې مخکې ذکر کړ یو د دغه ځای کې یو بعد بل شته چې هغه وهمي دی عند المتکلمین او هغه متحقق دی عند الافلاطون دا پلان په نسبت باندې هغه څه شعر نو تمکن دی ته وای چې دا بو دی و د عارضی او جسم تعلیمی د جسم دا په هغه بو دی وهمی کې عند المتکلمین او په او د متحقق په خارج کې عند الافلاط النفوذ کې یو کې نفوذ پیژنوي ورنه نه وځي نو دې ته تمکن وای دې ته څه وای تمکن وای خو یو خبره ځین کې ساتي چې افلاطون او متکلم لیمینا دی دواړه دا خبره کوي چې خلاص ته یو دا څه شی شته چې هغه خالی عن الشاغلی خلاص ته او د دین علاوه ټول دنیا وای چې خلا نشته خلا محاله ده ملا ده خلا چې چیرې محاله ده بلکې شی ده ملا ده که یو ځای کې ایست نه نو د هوا نه خو خالی کېدل نه شي کنه خو متکلمین او افلاطون دواړه وایي چې خلا شته ده بهر حال سل خبره سره یو الله کې تمکن فی مکان نشیات لله ولک الله چې تمکن متان راشي د دې معنا خدا ده چې هغه بعد قائمه تر جسم هغه بعد موهوم یا بعد متحقق کی ورننه وځي نو دې ته سوې تمکن نو په الله کې به بعد راشي په الله کې به څه راشي او الله کې بعد بعد نشي را طول عرض هم کو ولی که په الله تعالی کې چرته بعد راشي نو ار بعد بیا به قابل تقسیم شي بیا به قابل شي او کم شي چې قابل تقسیمي وای شابه هغه قابل انعدامي ځکه چې دا یو شعر دې تقسیموم د سیمه کړپ شو پس هغه متصیه ختم شو دو منفصل وجود ته راغله نو قابل آدمی او الله تعالی قابل آدم نشی کېدلې نو مدعا ثابت شو که ثابت نه شو مدعا ستادار چې الله متمکن فی مکان دی کنه دی ولیک الله متمکن فی مکان شی نو یلزمو ایکونا منقسما الله بشی ششی تالی باطل مقدم مثل وجر ملازمه په مکان کې یو درې رائے دي هغه دوه رائے وای چې تمکن په مکان دی توای چې بود عارضی د جس جسم په بعد وهمي کې ورننوځي یا په بعد عرضي د جسم په بعد متحقق په خارج کې ورننوځي خو بعد به خامخای نو که الله کې تمکن راشي خو د بعد بم په بل بعد کې ورننوځي نو الله کې بعد راغی بعد طول عرض ته وایي مکان ته وایي سطحه باطنه د حاوی کې مما څه شي د سطحه ظاهري د محوي سره سطحه باطنه د حاوی ها چې مما څه شي د سطحه ظاهري د چا سره د محوی سره سطحه باطنه د حاوی چې مما څه شي د سطحه ظاهري د محوی سره دې ته مکان په لوټه کې وبني نو دی لوټه ته مکان وای ولی باطنه خوشته خو بل سطح نشته چې هغه سر لګېدلی چې په لوټه کې وبو واچې نو وست لوټې دی باطن طرف ته مکان وای ځکه چې سطح ظاهري د محوی سره ته یو په تماس نو که الله د پاره مکان راشي مطلب دا دی چې د الله د پاره بره څه شی رااله سطحه او هغه سطحه باطنه د الله د سطحه ظاهري سره لازم بالله څه شی شو تماسه وکړو نو د رب د پاره چې سطحه راشي نو بیا خو رب جسم شو کنه او بیا وایي جسم قابل تقسیم او قابل تقسیم قابل نه دی بیا مسله ورننه وځي متوهم هغه بعد آخر وهمي لکه متکلمین چې وایي یا متحققي لکه څوک چې وایي افلاطون یو دې ته مسما کوي دې څه شی مکان اوس د بعد نه پیژنم زه ټیک ته چې تمکن خو عبارت ته د نفوذ د بعد نه په بول بعد کې خدا هغه څه دی وای دا عبارت ته د امتداد نه چې قایمی په چا پورې چې دا امتداد نه چې قایمی په جسم پورې او بنفسه یا بود عبارت ته د هغه امتداد نه چې قایم نه په جسم پورې ځان مستقل لاړی خو بہت خامخاش ته یا قائم دے تر جسمه یا قائم تر جسمه نه دے ځان له مستقل ولاړ دے لکه دا رائے د افلاطون عند القائلین پنځ د قائلین بوجود الخلا وجود د خلا قائلین مولانا د وړاندې نه خبره خو وشوه ما تاسو ته عرض کړو چې څو خبرې پکار دي کنه ما یو دا خبره پکار ده چې تمکن څه ته وایي یو دا خبره پکار ده چې اځمه دا خبره پکار دا چې مکان کې سو راځي مکان کې سو راځي شوی درېمه مې دا خبره ذکر کوله چې د مکان او د حیت په منځ کې فرق څه دی نو هغه ان شاء الله روسته ذکر کوم خو دلته یو سوال لې منشر سوال سره او سوال سوال سره او جواب سره من سره سوال دار توجه راکا ترا توي چې الله متمکن په یو مکان کې نه دی ولې چې الله متمکن شي په یو مکان کې نو الله تعالی د پاره به شي راشي بود الله د پاره به شي راشي نو سائل ویرو را وی مکان او حیز یو شی مکان او حیز نو توي الله متمکن په مکان کې نه دی ولی که متمکن په مکان کې شي نو د الله د پاره به به ودرا شي او چې د الله د پاره به ودرا غنه مستلزم کیږي چې لاره تجزی لاره او چې تجزی لاره نو انقسام راغی چې انقسام راغی اعلام راش معترض وین زرت خیمه یو شی متحیز دی او بود پکې نشته یو شی بود پکې وای او خا کنه دا کم د یو شی چې هغه متحیز تحیز کی او هغه د خیم کنه جزء لا تجزا فارقر جز لا يتجزا جز لا يتجزا خو تاسو په جندل له هغه جز ته وای لا يقبل الانقسام لا وهما ولا فرضا ولا عقلا هغه دې ته ویل کیږي چې جز لا يتجزا خو دې ته وکړي نه پکې تقسیم فرضي راځي عقلی او نه پکې تقسیم وهمي راځي یو قسم تقسیم او هغه کې نشی راتللی نه پکې تقسیمی پکی او خارجی او داسې قسم هم تقسیم نشی راتللی نو ګوره مولانا جوهر فرد متحیز دی که نه دی شابه جوهر فرد متحیز په حیز کې او په جوهر جوهر فرد کی بود نشته ولی که جوهر فرد کې بود راشي نو دی بیا لا ينقسم شي که ينقسم بشي حالان کې دی ينقسم دی که لا ينقسم بیا اوس راته وی چې الله متمکن پچا کې نه دی ولک تکون فی مکان د الله راشي نو الله د پاره بسر راشي ځکه تمکن فی مکان ویم دې ته یو بوت په بوت اخر کې لاړ شي الله د پاره بسې شي راشي نو ایزر ته خیمه کنه یو شی به متحیز په هیڅ کی او بوت باور کی نه لکه څوک جوهری فرض جز لا يتجزا جز لا يتجزا هغه جز توای چې پای کې قطعا انقسام ناراضي نو د متحیز په حیث کې دی او څه شي نشته بوت پکې نشته ولی که بوت پکې شي بیا باید مستلزم شي تجزی لره فإن قيل که څوک وایي چې جوهر فرد متحیز دی ولا بعد فيه په دې کې خوښ نشته والا کلا بعد نشي او بعد شي په دې کې بعد راشي لکان متجزیه بیا به دې شي شي حالان کې متجزی کېدل شي جوهر فرد ولې ته متجزی شو قسم شو لا ينقسم نشو کنه قلنا مولانا قلنا سره جواب دی خو هغه جواب هغه سائل ځان ته خپل ورکړل که تاسو دې کړی سائل څنګه سوال کړو زر ته یو شیخ ما چې بود به پکې نه ا متحیزه وایه زه متقین فی مکان کې خبره کوم تا متحیز فی حیز کې خبره کوي نو دا خو ته په خپل ځان نه جواب ورکای نو حاصل د جواب دار دی جواب دار چې محترمه یو مکانی او یو حیوی یو مکانی او یو حیزی د مکان او د حیز په مابین کې فرق دی د مکان او د چا په مابین کې مابین کې فرق دی هغه فرق دار خو سوچ کوا مکان دي ته وایي نفوذ یو بعد په بعد اخر کې بعد اخر وهمي متکلمین او که متحققي افلاطون ټیک شو ایا مکان دي ته وجه سطحه باطنه د حاوی مماسشي د سطح ظاهر د چا سره ایو د حیزه حیض دې ته چې یا دغه کارونه وشي لکه څنګه چې په مکان کې دي او یا دغه ونشي خو د ما فل جوب سره یو نسبتي د ما فل جوب سره چې شي یو نسبت یو محاذاتي ور سره دښمن نو دې تم حیض وای دې تم شي وای او مکان ورته نه وای ځکل ته کې خو نفوذ یو بعد په بعد آخر کې نه کړي نفوذ یو بعد په بعد آخر کې نه کړي البته د ما فل جوب سره شي وی یو نسبت دی نو زه د مکان خبرې کوم چې الله متمکن په مکان کې نه دی او ته وایي چې زه راته یو شی ښیم چې بعد نه لري متحیز په حیز کې دی متحیز نو په مابین د مکان او د حیز کې نسبت عموم خصوص مطلق دی هغه ماده چې حیز به لري مکان به نه لري لکه جوهر فرد او جزء لا تجزا حیز لري او دې څه شي نه لري دا دا هغه شی دی چې متحیز پچا کې دی په حیز کې دی خو ضروري ده چې کوم شی متحیز په حیز کې نو هغه به بعد لري دا خبره ضروري دا په کوم ځای کې ضروري ده په مکان کې په حیز کې ده نو چې حیز عام مطلق شو او مکان خاص مطلق شو نو متحیز فی حیزین به چې سړی خو چې مکان خاص شو حیز عام شو و نو حاصل اداره چې تما ته د شي زیو خازبه سلام وکم چې یو شی متمکن په مکان کې او څه شی نه بود نه لري بیا به زمانه ولته ما ته شي نه خای ته ما ته شي شي خای چې هغه متحیز دی په هیئت کې نو زه خو هم چې کوم شی متحیز په هیئت کې داغه د پاره ما کله ویلي چې بہت ضروری دی ما خود هغه متمکن پی مکان قلنا من ویو متمکن خاص ته د متحیز نه دا ولی ځکه حیه عام دی د چا نه کنه د مکان نه او حیه ولې عام دی نه مکان نه ځکه حیه هغه فراغ متوهم ته وایي الذي هغه چې مشغوله کړي د لاره یو شي هغه شی ممتدی که غیر ممتدی اے مولانا ما عرض کړو حیز دې ته چې د ما فی الجوف سره یې څه شی وي او نسبت حیز هغه فراغ وهمي ته وایي چې ده لره مشغوله کړې هغه فراغ چا ته وایي لکه دا یو ځای دی فراغ وهمي دی دا یو ځای دی او څه شی دی فراغ دی خدا کم فراغ دی دا فراغ وهمی دی دا فراغ وهمی دی ځکه متکلمین خدا وایي چې یو خالی زم کېدل شي په مقصد مکه کنه نو دا کم فراغ دی نو دی یو شی مشغوله کی وسغه شی ممتدی لکه زه چې دلته کېناستم او که هغه شی غیر ممتدي لکه جوهر فرد لکه چې شی جوهر نو حید عام مطلق دی او تا مکان خاص مطلق دی نو متحیز په حیزم عام دی متمکن په مکان خاص دی ٹھیک شو نو جوهر فت متمکن فی مکان نه دی ا متحیز فی حیزنا دی ولې من خبره دا کو چې الله متحیز ته یسکن دی که الله متمکن فی مکان نه دی ځکه حیز هغه فراغ محتوا هم ته وي الذي يشغله چې مشغوله کړي وجود لره شي هغه شی بیا څه شي هغه شی ممتدی او هغه شی څه شي غیر ممتدی هغه شی ممتدی او هغه شی فما ذکر سره غرض د شارح د پر سوال نه حاصل دواله داره چې خاص په خبره باندې پوه شوم الحمدلله ته وای الله متمکن په مکان کې نه دی نو معترض اعتراض کوي چې الله به متمکن په مکان کې نه وي الله به متمکن په چا کې نه وي په مکان کې الله متمکن په مکان کې انوي او الله تعالی با متحیز په حیز کې لکه جوهر فرد نو دی وینا الله چې څنګه متمکن په مکان کې نو الله تعالی به حیث به یو حیث کم نه وي خدا مخ کې دلیل صرف د نه په د تمکن د پاره وا کما چې د نه په تحیز د پاره دا غوس وایم نو وی دا مخ کې ذکر شو دا دلیل په عدم تمکن په مکان و اما الدلیل او چې دلیل په عدم تحیز ارته لله نو کدا الله متحیز په حیز کې شنو یا به په ازل کې نو قدم د حیز راغې یا به د سینې نو الله محل د چا شو د حوادث شو او دا قرنګ یو بل خبره مونږ کو دا څه بیا د دې شان ځخکاری خو دې کړل وی واجب واجب یا به قدم د حیض راځي او یا به حدوث په چا کې راځي په واجب کې او طالب کې رش شقین باطل له وجر ملازمه زم کده الله د پار حیض راشي نو الله په ازل کې متحیز په حیض کې او کنو سره او یلزم ان یکون اجا انقص منه یا بتی نسی شی او یلزم ان یکون ازیاده منه یا بتی نسی شی زیاد ته چې په یو محل کې یو ځای کې راشي خو یا به دا غزه برابر یا به دا غزه نسی شی او یا به هغه زینا نور خو څه نشي کېدای دا زما ګوته ده کنه دا زما پین دی دا حیات دی دا دل تراغه نو یا به تنه زیاتی یا به سره برابرۍ یا به کدا ور سره مساوي یا چې کوي اے دومره بس دا کوم غټه اے دومره یې بس ماوي نو حیز خو متناهي دی کنه نو دا ما فی الحیز بم چې شی متناهي امخ کې ذکر شو چې الله تعالی د دې سره شی ویل چې دی متناهي دی ځکه دا تناهي و غیره صفات د چای دا د دا د حوادث شي صفات نو الله تعالی شي ویل چې د متناهی دی غیر متناهی دی دا قسم خبر نشي کوله کته وای دې ته کم دی نو بیا ته تناهی ور عارض شو او کته وای الله په زیات دی نو چې زیات دی نو تجزی پکې رااله لکه دا ګورس پتیجه کې راشي دی کې زیات ته چې کټ کې سم بیا خپېرې د بازونه تیرې شي نو ته متجزي شوې که نه ته څه شوې نو څه وایې نو نه برابر نه ته کم او نه وایزا یا به مساوي د حیث سره یا به ته نه کمي نو فیکون متناهیا څه شی شو او زید علی یا بتنزیات نو فیکون متجزیا نو بیا څه شو متجزی دا مسله ختم شولا نو ګورم بیا درته یو ځل وایم الله متمکن په مکان کې دی کنه دی ځکه مکان کې خدا غراي متکلمین وای مکان دی ته وای چې بودی ارزی د جسم په بل بعد کسی شی او کې نفوذ خدا په جسم کې چې کم دی دام وهمی دی ښا او غبلم وهمی دی دام وهمی دی او غبلم دا ځکه وهمی دی چې د دې په نسبت باندې خو جسم تک جوړ دې دا او لا تجزاو نه کرے اتصال کو نشته کنا اتصال کو اتصال شته پاکستانو کې نه کنه دا اجزاو لا تجزاو نه ته جوړي وا وا اجزاري تا کې سره اتصال شته نه چې ماده ته متصل ښکاری د څه خو چې زه ګوتم د څه کومه تا ته خط ښکاری دا خط ته خط ته کزان لګو تر مړ دا پرې پکې چې شي ګرځي نو تا ته یو شي ښکاري یو کورا نو دا کورا ده نو دا کارن کې دی وای چې په جسم کې کم بعد ده دا وهمي هغه بلم وهمي خو د نفوس چې دا بعد کې په بعد آخر کې دواړه وهمي نو دې ته څو مکان هغه وی نه بعد هغه بعد چې موجود دی په خارج کې او په بل بعد چې کوم موجود دی په خارج کې دی کې څه شی وکي نفوذ کې نو دې ته څه ویل کېږي ځکه دای په نسبت باندې پاکستانو کې څه شی لري کنه اتصال لري کنه نو کوم بعد چې دلته کې دی نو د دې په نسبت باندې قائم دی نفسي دی ګور ته ویلو او بنفسه او کبه بل بوت کې هغه موجود دی متحقق فی الخارج دی نو دې ته څه ویل کېږي مکان نو که الله تعالی نه پاره چرته مکان نشي تمکن فی مکان نشي الله کې وبو دراشي الله کې وبو دراتل نه شي ولی بیا مستدین تجزیل را تقسیم به یو تقسیم قابل ده دي سوالو کې زر تخیم چې او شیبه متحیز په حیز کې ابعد باندې لري لکه جوهر فرد جزلات جزا موږ مړغه متحیز په حیز کې متمکن خو بچا کې نه دی کنه مکان حیز عام مطلق دی مکان مکان دي ته وي چې کوم شی په دې کې راځي هغه بعد لري امتداد لري او حیل ته چې په دې کې کم شی راځي نو بعد لري او کنه لري امتداد لري او امتداد نه لري نو بیا سوال دار چې خان نه متمکن په مکان کې در متحیز او بچا کی نو دی نه په حیث کې نه دی ولی که متحیز په حیث کې نو دا بخاری نه دا تحیز چې الله دا برارت دا بخاری نه یا بازل کې او بلازال کې دل کی کدل دحیث کپلا ازال کی الله محل د حوادث کو مخکنو په حیث کې ورستو د عروض تحیزن الله تعالی شو خدا خو یو حادث حادث معنا د چور پیدا شو پکې نو بیا خو الله محل د حوادث دویمه خبره ده کله متحیث په حیث کې شنو بیا وخالی یا الله